او ترتیب د سوراتونو کې اتلسم نمبر ده پس د سوره بنی اسرائیل نا قران کریم د مضمون په اعتبار سلوري سیو اوله حصہ د اولنا تر سورۃ الانعام پورې بیا دوی مې ساد سورۃ الانعام نا تر سورۃ الکهف او درې مې ساد سورۃ الکهف نا تر سورہ سبا پوری پدې کې شپږ سوراتونه دي اوس دا مسله ذکر کوي چې مبارک فی کل شیء هو الله خالق الله دې رازق الله دې نو برکت اچون کې الله دې برکت ارس کې الله اچي رب دې صورت د ما سبق سره په غنو جو باندې دې تسبیح متعلق د ذات سره او تحمید متعلق د صفات سره نو ذات مقدمی عام په صفاتو د دیو اجنا تسبیح صورت هغه مخکې کا او د تحمید هغه هغه ورپسې کا یا مخی صورت کے اول کی ترغیب قرآن کریم تا او دی صورت کے اول کی ترغیب قرآن کریم تا دیو جنا ورپسې راړ چې ترغیبات قران کریم ته یوځای شي او دا غي جوابونه کوي د دې وجنا ور پسې راړو یا مخی صورت کې وی شرک مستمره سبب لنزول العذاب شرک سبب د پاره د نزول د عذاب دی نو دې صورت کې او قسم د شرک ذکر کړي هغه رات کوي چې هغه شرک پر علم دی د دې واجنا ورپسې راړو یا مخی صورت کې آخر کې یا صلی الله سم یاد کې ویلو وقل الحمد لله الحمد لله وایا نو دې سورات کې اول کې وای الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب د دې واجنا ورپسې راړو یا مخکې سورات کې ویلو فاراد ان يستفزهم من الارض فرعون اراده کړو چې موسی عليه السلام د ملک او باسي نو دې صورت کې د موسی عليه السلام واقعا ذکر گئی د دې وجنا اور پسې راړو نورم غنو جو دي امتیازات د سورۃ الکهف دا سورۃ ممتاز ده په واقع د اصحاب الکهف دارنګ په واقع د موسی او د حضر علیهم السلام چې موسی علیہ السلام او د حضرت حجر واقعا په دې صورت کې ذکر کړی دا او بل کې نشتا دارنګ دا صورت ممتاز ده پاجایبات او د حضرت حجر چا دیوالو خیجو کشتای ما تکړه ظلمه وجه دارنګ دا صورت ممتاز دے په واقع دا غباغ والا وباندې چې الله ولا باغ ورکړي وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب داول صورت نافع علم الغیب عن غیره تعالی نافذ علم غیب کوي د غیر الله نه چې بغیر د الله نه بل څوک عالم الغیب نشتا خلاصه صورت سورات کې سلور واقعات ذکر کړي په نافذ علم غیب باندې اول واقعا دا اصحاب الکافو چا صاحب کافو دشوی دی او را پاسی دلی دی یو بلنا تپوس گئی سورا وقتم تیر کو سو کوئی یو راز سو کوئی سل رازی او الله وی ولبسو فی کافهم سلاس مئت سنینا وزدادو تسا اینا دا پاس دری سو کالو دو دویم واقعات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک دا سبا پته نشتا درم واقعا د موسی علی السلام او د حضرت حضر چوغورا موسی علی السلام د حضرت حضر په کارونو باندې نه پويږي کیشتای ولې ما تکړه سړی ولې وجه دیواله ولې وخېجو سلورم واقعات ذوالقرنین یو تیای میات کې چوغورا ټولي دنیا بادشاہ دی ذوالقرنین د ټولي دنیا بادشاہ دی ستا ځواني دا طاقت دې سبا بخله کوئی د فلانی جنازه ده درې ما وجه دا دنیا په پتا باندې و بال شي او بیا به قیامت کې ارمان کې او دا آیت نمبر 49 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ټول را لشمیرلی دي نو سپکاوی دنیا بلجوه سلاسا ترجمه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب حمدنا دی الله غزاد لا چرا لګل خپل بند باندې کتاب عبد ویو لوی مقام د پیغمبر د عبدیتو چا عبد دے محتاج دے مخی صورت کې ویلیو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا پاک دی غزا ته چې بوج د خپل بند لره د شپې عبد وتوي او دل دې ورته عبد وي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب لوی مقام اسمانونو ته بوتل خو بنده د الله الله ته محتاج لوی مقام چې اخیری کتاب او الله ورکړ دې خو بنده دې او محتاج دې الله ته مقام د پیغمبر لوی دا دی چې هغه عبد دی عبدیت لوی مقام چې لوی مقام او لوی حیثیت ولا ورکړی دی عبدیت الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب حمدنا دی الله غزاد لا چر علی گله خپل بنده باندې کتاب منګا ګرځو لوی هغه چې زمګه باندې زینت دې زمګه لا دې دا پارا چې زمایش کو پتاي باندې چې کم یو د زینا خستا عمل کوم کده احسن او عملای وي اکثر عملن نه دی ویلي ډیر عمل نه لګو کا خو په طریقه د پیغمبر پاکو کا او کته ډیر عملو کې اصحاب الکهف او تزګوي چې غار کې ودو اصحاب الرقیم متزګوي چې په تختو دا غي نمونه لیکل شي چې دا څه ځوانان روک شوی دي آیا ګمان ګد چې غار والا او تختو والا او زمونږ آیاتون ناشنا کلا چرال ځوانان غار تا فیتیتو ځوانان ابن کثیر وی وکان اکثر المستجیبین لله ورسوله شبابا اکثر د الله او د پیغمبر خبره منون کی هغه ځوانانو د ځوان ذهن صفای او خبره خمنی اذ اول الفتاتو الا الكافی میله لګېدلې ده خلک را روان دي نظر نیاز او منښت راړي په درگاہونو باندې اچي یو قتلی جادای څه په ګډ وډ وخت دي تله د یوونی د لاندې ناشته بل چې قتلی نو غم تله ده بل کتلی دی ادا پی بد لگی دلی دی سویل ایشونا دیم تلی دی والتی دی ونی دی لان دی ناس دی داش پاگو مرمری اوزای شوی دی یو بل نه تاسو کوي تول راغله او ایزکا چې د قوم سره می طبیعت نه لګي شرک کوي شرکیات شروع کړی بل وای بل وای د ټولو پته ولګی چې په توحید جدا شوی دی یو شپانګه په کې ده هغه سره خپل سپیم ده او دای روان شوی دی چې دا شرکیات کیږي او موږ دې سره نشو او ځای کې ده او دای چې کله غار ترال مو الله په غوګونو پردې راوستي د لپاره چې شور شغب ناری لپاره مود شي یا مطلب دا فزربنا علی اذانهم څنګه چې مور بچو د کوي غیږي ته واچي او په دې غوګي ټپي وي الله ان شاء الله الله ان شاء الله منګه بیانو بتا باندې خبر دی پرشتیا دا زوانا لوچی مان راوړې او پرب او زیات کړي منګه دی لره توفیق نور کلا کواله مولا ور کړو او دای ایمان پر راوړو مولا نور توفیق ورکو زدنا مهدا وینه با تنوار چې کلا راخیږي نو اوړي د غار د دې د خي طرف نه کلا چې پریدي د ایلرا نو پریدي د ایلرا ګس طرف ته کلا چې پریوزي پریدي د ایلرا ګس طرف ته سمطلب غار نور د دې طرف نه راخیږي او دې طرف ته پریوزي د غار خله ویا کې غار داسې ولکه د پنځپیر غار ګمان بګه ته په دای باندې د وی خو د یو د دی وی خو ګمان په بزګه سترګې غړې دلې وی او سترګې الله زکه نه پټولې چې هوا په لګي چې خرابي نه نو سترګې الله کولا پرې خو دی وی زمره چې ودشي د هم سترګې کولاوی هغه د غار په خلی کې ناس دی څنګهلی ودی کړوي او ناس او د شوي دی سپم ور سره دی ګور سپم جسول عین دی او چې دا اکبرستو مرګرتیا یې کړی و نو دا هغه نوم چې ته قران کې علي نو الله په دیر شنه کای درکې زکه دا قران په یو لفظ الله لس نه کای ورکې نو قلب کاف لام به درې الفاظ دي نو درې الفاظ دي او په یو لفظ لس نه کای نو تین دی تین دستیا تیس دیر شنه کای دا په نوم الله ورکې ځکه مې کانو سره یو ځای شو سړو کې شمیر شو سم خلکو سره کېنا چې سړو کې شمیر شي کنا کار سره کې ناشته ا نو لار بشي او تبا بشي ا ا وکال روم باز تون زرای بل وسید لوی طلعت علیهم کو خط د پدای باندې وې دای وخت تیر کومګه یو ورځ یا سی صدر زنا چود کیدون وراغه ځای اوس دې ځای دې یو ورځ هم خوب وک یا وې سی صدر خوب سره زموکړه حالانکه دای ته پته نو نه د پاسه درې سو کال ودو ځان د الله خبر پخوا دلته یو طالب دی کمال خیل جمعات کې و نو هغه زمانہ کې شیخ القرآن با اتلس غنټې درس کو د شپې با درس او بیا به سهار درس کو نو اتلس غنټې درس به کو شپاړ ستلس غنټې طالبان خوب چاته سامیدل وتا خوب ته چاته اوسګاریدل ټول اشوا بازار سو پېشمنی له چټي وشو اځه پېشمنه به وشو موږ به یو کا بیا به در شروع کو شیخ القران اغلا خو الله جدا سینا आवाज ورکړو ستړکې دوم نه طالبان ا طالب مقبره ته تللی چې زما لغون تا کې سبق بیان کوم پنځیر مقبره کې ناز ده دا ګڼه مقبره ده د پنځیر مقبره ډیره غټه مقبره ده ونه بوټي دی پکې یو خوب پر راغله او د شوه دی مارګرو ورپسې ګرځې دل طالب نو دو راځي ورپسې ایو ګرځې دل طالب نو په درې مرز د روز جماعت ټیم دی او طالب راو رسید چې څنګه راغې روز جماعت ټیم دی دی وته لکه ته چرته تلوي ته کوم خوا تلوي او ته یې سړی وګه ما صبر وکړ ډوډۍ وکړم دی و ته یې چرته لې او ته وګه یې ډوډۍ خور بیا وګورو چې ډوډۍ وکړه دی و ته ته کوم خوا تلوي مړه هم نه دی ود شوی دی او د ځان د حال نه نه دی خبردار او دی وای پیر د مرید حال نه خبر دی او بابا وای زما د حال نه خبر دی او قبر والا اوري اپویږي قالو ربکم علم ما لبستم وې دای رب تاسو په دې پاج تاسو وخت تیر کړ ورته وی چې بازار ته ورشي نو ګوره چې کم پاکي زئی دا غن راړه هوټل کې ډوډۍ خوري بازار کې خوري نو اول لګ هوټل والا تا وګوره او دا غلو خو تا وګوره چې هغه پاکي نو دا غنه ډوډۍ خورن دی به چرته خیرن خچنه دی به غلا منډه وایي پاکستان عجیبه ملک دی چې چرسی نوم پکې دی نو هغه تکې ډېری خوري دغه چرسی دی وایي راځي په مل دې کې چې ګاندای زور ډېر په شوق خوري راځي چرسی دي کې چرسی لدې ډېر په منډه دي الکه سم زپاز ودراله ورشه او په بازار کې یو تن دوی مونږ لا مال خوراک راکا چې روپای ورګړې کو دوی داسې دي صرف روپای دانو وینا تا کو چرته خزانه مونږ دی دا دا غو درې سو کال مخکینه پیسې دي تا خزانه مونږ دی دا ما ته بوایو هغه د څه خزانه سړیا دا و زمون پیسې دي ودا زمون چرته دي باز ور سره شروع کړي دي هغه راپورټ کړي بادشاہ ته خبر تلې چې دا سي کسان دي او خزانه یې مونږ دي دا بادشاہ ته پیښ شوی دا چاته دا پیسې دي را سره ته څوک یې زه د فلانی زیم د فلانه معلم د فلانی کلمه کله چاته او محله چاته وا هغه سړی چاته او خپلوان چاته او ایګو درې سو کال سره پاسه تیر شي درې سو کال مخکې د پنځپيري او تن مړی او کاغراغه خدای څنګه هغه خپل کور او پیژني درې سړی چې 50 کال مړی هم ډېر په ګرانه پیژني نو درې سو کال بعد سړی چتاو بادشاہ چې معلومات وکړل په تختو لیکل شویو دا ځکه کسان روک شوی دي او پته نه لګي او چرته تللی دي د قیانوس بادشاہ زمانہ وا او هغه د قیامت د منکرو داری مزاج او چې کله دای دا واقع قتل دا نو هغه حیران شوی دی وکذالک سرنا لهم لعلمو دا رنگی خبردار کمنگا پا دیوان خلق دیر پارا چه پوشی چه گنن وعدد اللہ در اشتیا او قیامت چه نشتے شک بدی کی دې بارا چې پوښي چې ګینه نو د الله د رښتیا او قیامت دې نشته شک بدی کی دای چې راغلی وی هغه د ننونو ته جوړ هغه بیا او د شوی لاس دی چې هغه لاس دی دای کتلی دی مد ټولو نساو ته و ټول مړو دای وی اوسکو چاوی جمعات پی جوړو چاوی دغه سی پریدو اذ یتنازعون بینهم امرهم کلا چې بحث کو دای جګړه کول دای خپل میانس کې په خپل کار کې وې دای جوړ کای په دای باندې آباد رب دای خپو دې په دای باندې نو یا کسانو چې زیات دې کړو په خپل دین کې اعلی امرم په خپل دین باندې خامغا جوړ بګومغا په دای باندې جمعات چا چې په دین کې زیاتې کړو آی به جمعات جوړ کو په قبر باندې جمعات جوړول ناروا دي مساله دا دا که جماعت مخ کیو او قبر په ګرسو شوی مولا سے په ګرسو خاخ شوی یا خون سے په پیر سے په ګرسو خاخ شوی نو جماعت کی موز نه کیږي داغه نه باغ قبر استیشی امړه به استیشی هغه مقبره کې دفن کول شي او که قبر مخکې و جماعت رستو جوړ شوی نو جماعت بروانو لشي یو خو زمکه دا پای کې ست قب مقبره له جدا کې س جماعت له جدا کې س کورونو له جدا کې اذان له شي چې مقبره یې پای کې جماعت نشي جوړولې چا چې په دین کې زیاته کړو وای بدای وری او ته مې دې سپه او دې ته وای واوی سمانیا عرب چشمیرا کوي نو چې سبا وای نو و سمانیا اور رب یعلم بیدات مو رب زما خپو دې پشمیر دای نه بوئی بتا داد دای باندې مگر لګ جګړه مګوا په بار دای کی مگر خبره سر سری ولا تستذبی من مادا تپوس مګوا دای بار کی دی خلکو نه دی چانا وګورا صاحب کاف هغه عالم الغیب نو ځان د الله نو خبر یاد او رب ستالا کله چې ستانه هیر شي او آیا زر دې چې لار به سمګي ما طرف زماني زیر دین اصلاح تا ولا بي زوفي کافم صدا سمين دین سنینا وخت تیر کړ دای په غار دای کې درې سو کلونه وزدادو جسا زیاد گئی بنا نور زگا قمری حساب دے کمری صاحب کی کال زیادی گی زکوی وزدادو تسا پا دو دیرش کال بعد کمری صاحب سرا کال زیادی گی زکا شمسی صاحب کی هم موسم بدلی گی نا او قمری صاحب سرا لس رز رامخ کی گی گی ځکه شمسی صاحب کې میاش یاد دیر شوی یاد یو دیر شوی قمری صاحب کې نه میاش دې یو کم دیر شو دی او نور زدیر شو دی نو دا نه راز په کال کې کمیږي او دغه سره رواني نو په درې سو کالو کې نه کالونه زیات کیږي ځکه یو ازداد او تسعه قل الله عالم بما لبسو خلاصا دو واقعات مخکې ذکر کړل دو ورستو ذکر کوي میانس کې خلاصه راړي وای الله خو په دې پاج دې درنګ تیر کا الله لرا علم د غیب او د اسمانونو زمکو دې ابصر به و اسمع سکا لیدون کې ده الله دی واقعی باندې سخاوری دونکې ده الله د دی واقعی یا اسمه صيغه د امر دا د تعجب نه نو بیا معنا دا اب سیر بی خوب را دی واقعی دا صاحب کافلا اسمع او خو اورا واقع دا صحاب کافو شیل قرآن الله دی پر رحمتون اولیگی ویزا پا انی کے طالبو ما انی بابا سرا سبق میوے زه کشر ما لا بالغم نو ما او باغ کال باندې ما قاضي حمد الله دا کتابونه وي وی ما سار تلاوت کو یو پنجابی طالب و زمون مرګره ما داغه قران مجید راواغس تلاوت می پکې کو نو چې ما تلاوت کو نو باغی به په حاشیه لیکلو بشارت زما ډیر خوښ شو وی ماغه طالب ته وی چې دا قران دې د کم تفسیر نه لیکلې بیا هغه ما ته ما تفسیر نه نه دا زمون یو استاد دې هغه موږ دا قران کوي نو موږ دې آیات کې بشارت دې دې کې تفویض دې دې کې دلیل دې موږ لیکو اوس الحمدلله لیکل شوی دی او اوس زمونږه اطیب الکلام هغه چاپ شو او پای کې مونږه هر یو آیات ته دغه لیکل کړی دی انو وی هغه ما ته داما زمونږ استاد دی هغه مې کې دا استاد کمزای دی ودا میا علی سره یو باندې وا بچرا وته وي ما غته خماله پترا که زم زګه زه خو علم دی لا کوم چې د خدای کتاب زده کوم نو چې داسې زده کیږي زاغه څنګه زما بیا ما ته وی چې اوس مزان او هغه په شعبان کې درس شروع کړي چې مدرسې چټي شي بیا ورشه ما دا غنا پتا واغستا او چې شعبان راغې نو ما بستر او تړل او زروان شو چې میا والی دور سه دما وا بچراتا ما سوتن نا وخت او د منی موسم وو او دی جوارو دا ګډای بمبل نیولی وو او د منی موسم وو ما په سټیشن کې تاسو وګه چې وا بچرا تزم هر ډیرا مولانا حسین علی تا آی تا کما لار دا ما د کسانوی دا خوش پدا او هغه خوشی علاقه دا او په دې لار باندې ګډړانی زناوري د شپې مزه دل د شپاو کا او سهار لاړ شه من سره خیر د شپه او کا کسان راته وي ما ته ما چې کوم ځای اراده کړی او زرا سي دیشم نو زپات کېګم نه چونګه ما اراده کړې او زم او طالبګرای کې وا ما سره یو غټ صادر یا کمبل وا یو ببالا کو او چې کوم کتابونه به مې اغستل نو هغه برا سره ما ډېری کیسې نه ګرځول یو د جوړې و کپڑے وی لار را تاغی سمکا او زر روان شما لار خوشی وا زوی میا والی تا وا بچرانا اورا سیدما ډیره مولانا حسین علی رحمت الله علیه تا چې زلاړم نشبې نا وخت ټیمو او مولانا حسین علی رحمت الله علیه یو سلور پینځه طالبان ور سره دی او جمعات کې ناس ته آی چاپی کوي او خبرې کوي ما سلام واچو دن لوړ سړیو سپین پټکې به والے او او پاغه پټکی کې به ماچس هم خېو پای کې به مالګه هم پراته وا ملنګ سړیو زمیدار به هم کولا او خانو به یې کولا بما سلام واچو سلام واغس بما ته وی چې ملمای ما یاو وی ډوډۍ خو نه ما نه زیه ناستو عبدالرزاق هغه ته وی داو کا ډوډای راړه اما ته چې نن ډوډای نه پرما ویته چې وا چې ما نه را پړلې نو ما ته چې زوام چې خړلې مې نه زانو دا خو نه چې خورما موړې ما لته مې نه کیږي ای مولانا ما سره خبرې شروع کړې چونکه مالا پنجابی راتلنا غ پنجابی وی نو ما ورته وی چې مال خو پنجابي نه راځي نو یا فارسای کې رانه تاسو کو یا رانه پاربای کې کو ما ته تسل راغله ما دې لجستان د الله کتاب زده کوم ما دې وی چې بچې ته ډېر وړو کې او لږ څه چې وای نو بیا راشه نو بیا به درس کې شریک شي ما چې ما ویل دي ویسا ما چې علم صرف می ختم کړی دی علم ناوا معانی هغه می ویل دي او سکال می قاضي او حمد الله وی ما ته اسیاریانو کتل چې تا ویل دي ما یاو وی رشتیا وای وی ما چې یاد کړی به هم دي وی ما ته وی تاسو درنه وکما اغله ما زوار کای ما چاو زه وړو کې ما وی ما ته وی چې ابصر به و اسمع د دې ترکیب وکا دا ځای تاسو یو یې ما ته اجری کې دوه ترکیب دي یا صیغه د فعل تعجب ده او یا امر دی او ضمیر راجع دی واقع د اصحاب کهف ته او تفسیر مې وک بل تاسو یو ک ما جواب ورک بل یو ک ما جواب ورک بل یو ک ما جواب ورک مولانا حسین علی ډیر خوشاله شو او طالبان دې داسې وکتل وی جنې دا پیرې دي چې دا پیری دی په دې یو ټکی باندې زه ډېر رستو پوه شوم چې دې کې ډېر لوی حکمت وو ودا پیری دی او طالبان دې وي د دا سامان دن جمعات ته اوسې وړو کې هم دې جمعاتو چې دې ودشي دې بستړي طالبانو زما سامان وړو سامان سمو دا یو کمبل وا یو بالا پو یو دو جوړې کپڑے وي ایا قران مجیدو وی مولانا سے علی کور تلار زجه کم جمعه ته دن لړم سم لاسم یو طالب غو د بستر والی بهر وسی بل بستر والی بهر وسی ځکه چې پیری را ته ویل د پیری سره یې چتش پکای ځکه شیخ القران تهجد من قضا کول وی زرا پاسې زما جمعات کې کویو او بوکا به داغه نه پلاس راایستا ما بوکا راایستا دې کې مولا حسین علی جمعات را درنه شو جمعات سره کورو چې زیولی دما راغه بوکه را نه واغسته ما نه جی ورګه تاسو له هم لوټه ډا کوم ځان له بوم ډکوي نه ما ته پرېدا بوکای راوي استا مالې لوټه ډا کړو ځان له ډا کړو ما نه بوکا واغسته بزور ما هم ځان له تاسو کو تاجد می شروع کړل مولانا حسین رحمت الله علیه وکړل دا غینه نور او ما سره مینه زیاته شو چې کشر الکو ستړستو معنا او د تهجد کوي او کم طالب چې دینداري دا سره د استاد مینه ما سره مینه زیاته شو او بیا ز درس کې شپږ کال شریکو ما او ګمرا او سره لري ژوند دی نو تر اخره بزت لمه او بیا ماتنا سیاسي تموي یو ځل در حدیث شیر قران د مولا حسین علی نه کړی دا بیا د ولوشتو کې لفظي ترجمه کړی دا بیا د وبن کې کړی دا درې ځلې کړی دا وی سیاسي تمه تناوي دا سه نور کتابونه د مولانا حسین علی رحمت الله علیه تحفه ابراهیمیه تنما سبقا ویلی وا او نور کتابونه ابصر به واسمع قل الله عالم بما لبثوا وای الله خپل پاج د ایدران تیر کړه دی الله لرا علم د غیب او د برا او د خلد دی او تابع شه د خپل خواهش او کان امرو فرطا او د کار د زیاتی د حد نه وایا حد ثابت ده طرف از رفستانا چا چې خو غشی ایمان دراړي د چا چې خو غشی نو کفر دیو کی منګا تیار کړي ظالمان لر اور احاطه بګي بځای باندې لمبي د دی اور او کدی فریاد کئی نو فریاد دی بمن لشی پو بو کدی او بغواړي داسې بو بور کول شي کل موله بشان د کلای ویل شي باندې چې پوسټه کې ولر کئی د مخونو نا چې ځان ته جام نږدې کی د مخ نه پوسټه کې لری شي داسې توبه یو ګرځولې مونږه یو دوی لرا جنتای نی دو باغونه دو باغونه سم مطلب یو باغو کو دو طرفونو والو من انا بندان ګرونا پټکړو مونږه دی لا په کجورو او ګرځولې مونږ په میاند دی کې فاصله نو میاز کې فاصلو بایو لوی منګا په میان دی کی والی اوی دلارا میوی وی د خپل مرګری تا و هو یو حاویرو د ځان غټ غړ په دی مرګری ز زیاد د ما ستانا په اعتبار د مال او عزت من په اعتبار د ډالا ما سره ډیر مال دی ډالا می ډیر را اما سره دادی ما سره دادی ز شلې ما ودخلا جنت او دن شباخ تاو دے ظلم کون گے او پزان ویل دا زه ګمان نه ګما چې هلاک بشي دا باغ چره ما او زه ګمان نه ګما قیامت باندې د واقع کیدو او که زه واپس شوم رب زما تا وو ما غرا د دینا زائد اوړې دو وې د تمرګری دا غزان غټ غن په د باندې په سبب د ایمان د په مال ځان غټ غنه هغه په دین ځان غټ غنه اګه فرد بالذي خلقك من تراب اتا کفر کو پاغ ذات چې پیدا کړي تعالی د خاوري بیا دی او ساس کی او بیا برابر کړي تعالی سړې ځان ته لګو ګره مړه حقیقت دې سره خاورې نه پیدای او ساس کی نه پیدای او تکبر مستی کې زاو زه شروع شده چې مروړل به لا سونو لرا پاغا چې دا خرج کړي وبدي کی لاس به مروړل یو تن ته چاوي لکه دا دوه ګوتې ډېر نرمي دي وی په دې باندې ز خلکو لا پیسې ورکوم کنه بل دې وستای دا دوه ګوتې نرمي دي وی په دې ز خلکو نه خیراتونه علم اول دی وی الګ ستاسو دا پوره تلې نرم دی مېد دی هغه وی زوی په دې افسوس کوم چې خوان چې هاي خلق ورګه او خړل زوګه پاتې شوم هاي خلق ورګه او خړل زوګه پاتې شوم ما لا چا سره نه کړل اما ته ملاو نشو هنالک الولایت لله الحق دغه وخت کې اختیار الله لرو رښتیا او دا الله له غرض بدلی او غرض انجام واضرب لهم مثل الحیات الدنیا دوی مواجا دا دنیا وقتها قلیل دې دنیا وخت ډیر لګ دی څنګه چې غشنوي ارسه او بیا زری زری شي او چی دا دنیا نن د ځواني دا طاقت دی او سبب ایسم نه خارو کې وپروته واضرب لهم مثل الحیات دنیا بیان کې د مثال د ژوند د دنیا پشان د وبو دې چې وی وره موږ د بارانانو ګډ ورچی په دې باندې شین کې د زمکه نبات شین کې انداګه تخمونه دا د دنیا زینت دی چې الله مال درکې د دنیا زینت دی چې الله الله زامن درکې یو ځای ورته فتنه وي مخکې تیر شویو انما اموالکم واولادکم فتنه بیشک مالونه ساسو لا ساسو دا فتنه او دلته ورته زینت وي د دې دنیا وسوسه شیطان چي هغه شیطان چې ستاني کوي دوکا کړو کلا چې موږ ملائکه تاسو دو کوي په طرف د آدم علی السلام نو سجده وکړه مگر شیطان وکړه او د پیریانو نو خلاف یو غد امر درب دزه وانی وی تاسو دلرا اولاد دلرا دوستان بغیر زمانہ دوی دي تاسو دشمنان او وما کنتم متخذان مذلین عضدا او نه مزه نیون کې گمراهان لره دوست و یوم یقول یاد کا غور چوبو ای الله زجر به شرک اواز وکي د برای خاوندان زما کسان ته چې تاسو به ګمانو چې دای برامدد کی اور آرسی ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال تحقیق سره بیان کې موږ په دې قرآن کې د پار د خلکو دا هر قسمه مثال مثال یعنی ادله هم وته بیان کړ من کل مثال دار قسم مثال نا مو وتا سوې دلایل مورته وې دلایل مورته بیان کړ وکان الانسان اکثر شین جزلا د انسان زیات دار یو شینه جګړالو ټول عمر د جګړې د خدای دین کې وکړي وکان الانسان اکثر شین جزلا وما منع الناس یؤمنون دی بنا کړي خلک دی ایمان راړو نه کلا چراغ دی د هدایت او بغنی غوښتو نه د الله نه چې جګړه وکیا کسان سره چې غي کفر کړي په باطلو دې پارا چې کمزوري کې په دې باندې حق او نیول دی آیات نظما چې دې لګل شي يرول شي دا غنه هو ځوان پټو کو هي پورې ټوکی کوي سو زیاد ظالم دې راز کوونکو کې دا چانا چې پنور کې شپاتون رب دې راز کوي دا غنه او یریګه خپل پخوانی عمل لرا منګه ګرځولې په زړونو دای باندې پردې د پوی دونه په قران وګونو دای کې دروندواله او کرا غواړي دای لره هدایت فلای یهتدو اذن ابدا دای ناراضی هدایت دغه وخت کې چاره ما دای توفیق نالی ځان لکای نه تو تا قران وای د استا تابعداري نه کوي ناراضي فلن یادو اذا ابدا دای بیا ناراضي او نکی دی وتا وربک الغفور ذو الرحمن رب ستا بخون کې ده خاوند مهربان اي کني ولې خلق را پات دې کړي نو په تلوار به ورګړو دې لرا عذاب کلا جوی موسی علیہ السلام پر ځوان تا د سره مرګره یوشا او هغه ور سره مې اغسته هو همیشه به مزه چروان به هم در دې پر چورا سیګما ځاز جمع کې دو دو دریابونو تا چې دو دریابونو یو ځای کې کم ځای کې او انزیاه کبایا با زمزر ډیر پیړای روان به اندغه سی موسی علی السلام تقریر کو یو خزا ترا پاسه دا چې چا زنا کړی دا غسه حکم دی وی راجم نو هغه تا ما سره زنا کړی دا قارون والا پیسې ورکړې وی موسی علی السلام ورته هغه الله گواګه چې فرعون غرقړې ترشتیا وای نو پاغه hebat راغې او صحیح علی وی چې قارون پیسې را کړې وي چاته تاسو ګل موسی علی السلام نه ستانه لوی عالم شته غوې نه الله ته دا کلمه نه پسند شو ورته وی تاسو دا سړی خیم ونی ولا مئی لار خپل بدریاب کې سورنګ مې چې دریاب ته ودانګل چې هغه به څنګه روانو دیو بو کې به ورپسې سورنګ جوړې ده کلا چې تیر شو دې دواړه دغه ځای نه وی موسی علیہ السلام خپل خدمتگار تا راګه مونږ دا سبا ناره زمونږه راګه چې ګرمي ډوډۍ وخورو لقد لقینا من سفرنا ځان سبا تاکي سرا ورسېد مونږ ته مخامخ شو مونږه د سفر زمونږ سرا چې دا ستړیواله قال ذالک ما كنا نبغي وی ورته مرګری دا غده چې مونږه لټو واپس دوی په خپل پوند باندې خبرې کوونکی چې کله واپس رالل وی مونږ یو بندا زماز بندګان نه چې ورکړو مونږه دلاره مهرباني خپل طرف نه خودلې وا مونږه د خپل طرف نه علم قال له موسی حضرت حضر وی ورتا موسی علیہ السلام زستا تابیداری کول شم په دې شرط چې خې ماتا دا غنا چې خو دنا شوی دا تاسو د اسلام نه ګور حل اتبعو کا موسی علیہ السلام کو پیغمبرو وستا تقلید کولای شم ستا تابعداري کولای شم هغه ورته یا خو ما نه به تاسو نه کې تر څو چې ما درته دلیل نی ویلې دوه ته دانو چې نه به دلیل خو نه منم زما دلیل تاسو کوم هر چا به دلیل نه یو موسی علیہ السلام ورته وی ها زما ستاسو تابعداري وکم نو هغه د حاضر ورته وی ته سوګي موسی کوم موسی وې د بنی اسرائیلو نو دا هغه واقعات کو مشهور وو چې هغه چاته صبر نه کوي نو حضرت حضر وی هغه سراج سړې دی او صبر کوي نه اسنا مال گزار را کی چولې دا سکارو کو داغه په شرط کې خود او شرط به کې خود چې زما تابعداري وکي خو مانه به تاسو نه کې تر څو چې ما درته نه ویلي قال له موسی وید ته موسی عليه السلام زستا تابعداري کولې شما په دې چوخه ماتا دا غنا چې خو دنا شوی تا د اسلام وې حضرت حاضر ته توان لري ما سره صبر نا فرمانی به نه کوما هغه ستا په معنی ما ای با زچ سوا ما بوای زچ س کوما با کې د کورمن یو علاقه دا د بار سواد کې پای کې یو ملاو نو طالب چې بلار نو په به شرطونه کې خدل په خوانو مليانو با په طالب شرط کې خو طالب ولاته وایو وای تاسو غا درځما کپڑے برا راکه صابون برا لالی زای برا راکه مدرسه کې دن بزای راکه لنګر کې دې په شرطونه دي نو هغه ورته زما دو شرط دی وې سو وی چې زسه کوم نو هغه بکی چې زسه وام نو هغه بوای او ډیره خلا کوړمن کې اوا ډیره تیز آلو چی ځکه وی چې څه وایم هغه بوای چې څه کوم هغه بکې شاګرد وی لاس می کې دا کوړمن دی استاد وته د خراب بچی سم خبره مې درته وکړه شاګرد وته د خراب بچی سم خبره مې درته وکړه استاد وته په خبره نه پويږي نو وته په خبره نه پويږي استاد ولا سپېړه ورګه یو شاګرد ته وې چې سکو ما بکه شاګرد مولای او سپېړه ورګه د استاد د شاګرد پر زور شو شاګرد ځانمه او استاد بوډا وغیرہ واچو استاد دلان دی او شاګرد پاسا چې شاه استاد د لاندې نه ډب ورګي دی د پاسه نه سوک ورګي استاد پوه شي چې خود هغه دې د کمقل بچی ته ما ویلو چې زه سر کوم هغه باګیو چې سوام هغه بوای نو استاد و تعالی دې نوې بس به کو هغه ته د بار نوې بس به کو را بیا سبق تا کې راستل چې سبق تا کې نه سبق ختم شو لقد جئت شيئا امرا تاکي سره ترات لو کې او شینا آشنا تا دا څو کیشتای ته ما تخته ما تکړه وی ورته حضرت حضر علامه قل ایمان ویل انک لن تستطيع مي صبر چته توان لري ما سره د صبر دغه گشتای پاړ خروانه وا او مخکې بادشاہ هغه ټیکس اغستو نو د دې تخته ما تکړه چې مطلب دا ما ته دا از مرمت لې بیایو نو چې کم شي مرمت لې بیاي نو باغې ټیکس نه یو دارت حضر سرا بیا روان شو فانطلقا بیا دوار روان شو حتی اذا لکیا غلامن فقتلہو تر دې پورې چې کلام خاموشو د زید او ځوان سرا وی وجد ځوان لرا غلام دا ظالمیو بازوی معشوم او مړې کو د ماشوم مرګ هغه ناروا دی مولانا حسین علی رحمت الله علیه درس کو او غوی دا ځوان وې وجه یو مولا په اعتراض وکړا چا ویلی مولانا حسین علی رحمت الله علیه ورته ځوان کړ غلام اطلاق په زمي کیږي او دا زمي ماشوم نه شیخ القرآن رحمه الله وی زه مدرس ما روات کې او دورې لراغله او ما بیمار دای چې دا مبسوط کې علامه سرسی لیکلي مولانا حسین علی ما تلاو کتر واته کا صبر و دی چالی کلی مبسوط دی الگ دی دو کا مبسوط راوات مولانا حسین نبی رحمت اللہ علیہ صدا وارے دل ویلا سمچت کا دعای شروع کا چی اللہ دا دا علم کی برکت واچے ما خویو ما تا پتا نو چی چالی کنی و زمان ذہن نمانن چی وڑو کیسا گوا جو دا کافر بچے نشو اجلے ماشومی نو بیا دې ماشوم څنګه واجه مبسوط په باب قتل ضعفای کې ذکر کړی چې ماشومان او بډاګان هغه باندې واجنې که کافر ومي نو بیا دا وړو کې څنګه واجه دارنګي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي کان بالغان امام رازی رحمت الله علیه وی ان ذالک الغلام کان قاطع الطريق وکان بالغا ويفعل افعالا منکرا دا سړی چې وو دا ډاکو او چې سنار وای وای کول غلط کارونه کول او د غلام اطلاق په ظلمي باندې کیږي نبی علیہ السلام چې کله معراج ته تلو معراج حالت او حضرت موسی علیہ السلام جړل په عالم ارواح کې چا ورته ویلې جاړې موسی علیہ السلام وی اب گیلی هذا الغلام د دې غلام د وجنه جاړما نبی علیہ السلام ته غلام وي حالانکه هغه د نبی علیہ السلام 50 یا 350 کال عمر وو او عالم ارواح کی موسی علیہ السلام وای اب دی لہذا الغلام ها کې ناس به پاس هغه پاسه بیا وته کې نه بیا وته پاسه نو سړی وته یا غلام بنی عبد المطلب یا غلام بنی عبد المطلب وا زلمیا د بنو عبد المطلب نو هغه نبی علیہ السلام سم معشوم نو چې غلام یو ته غلام اطلاق په زلمی کیږي وی موسی علیہ السلام که ما تانا سوال وکړ یو شی پس دینا ما سره مرګرتیا مګوا پتاي سره ورسره تاسو زما طرف ډیرو زرونه ما او تاسو ډیرو زرونه پیش کړو وسو کوم چې غلط کار وینم زما په سترګو غلطي صبر نشم کوله وای ضیافت من استطام جائز دی والکه ضیافت او استطام کې فرق څه دی چې دای غوړي نو استطام او چې هغه درکې نو ضیافت شي خو یو دی او اعتبارات جدا جدا دي دی وجه فقها باندې وای و ګوریا ضیافه او باندې وای و ګوریا اطعام المیت امیا ډیرای وته وی دې درې نه اخوا پدې کې عالم او مولانا رشید احمد غنگوی شاګردو او ډیر ښه سړی او نیک سړی او خلک به الله تعالی دا اختر راځو ازم ورلاله زمنګ د کلی او سړی او محمد عالم بابا جولاګانو کې و او محمد عالم بابا بعد هغه خدمت کو نیک سړی او محمد عالم بابا او هغه محمد عالم بابا مالی دلو او ټیپ با ګرځیدا هم صاحب ور سره بیا ډیر بډا شوی نو هغه خدمت کو شیخ قران وی دا اختر رضوا زلاړم میا صاحب له اختر مبارک اله دو درې سو مليان ناس دي زشات اگې ناسم الکما یو مولا ورته وی صاحبہ نو میا صاحب سره اوچت ک وی جی سوای وی تا ته پته چې پنځپیر کې د زړو وابیانو یو پرخړه پیدا شوې ده زړو وابیانې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه دی یادول دا غي یو پرخړه پیدا شوې ده زیارت منی خیرات نه منی یوه چې نه ما ته پته نشته ما غره غوندې محمد عالم بابا ته اشاره وکړه زه خو په جاندم زمنګ د کلیو او ما مو کا کتا چې اوس د مسالې چړلو ځای راغې اما کو بدا غختل چې دای څه وای وی ما غته اشاره وکړه چې راغې ما دا کمیا سم توایا چې دای چې کمیا دی او راغره دلته ناس دی چاغو ته وکي وی وی بیا تا څنګه علم وکړ تاسو پښتانه ګرمایاو دي ما بس الله مې ربانی وا وی ما استانی که پرزول کړی دي زراعت لمه ده هن پیدل تاسو په کلی راتم او تاسو دې ارټ کې ساروي تړلی وان بیا وی او مشره خزا هغه ته مې وی هغه ترانه لینده واغستا ودا واقعیا دا نو بچې تاسو څنګه علم وکړ لګ نږدې راشه ما چې بس دا سوا پیدا مولیان سوئی ما دای چې سوئی زما مخ کې دی وای یو مولا پاسې دوی د خیرات نه مني وی ما ورته چې زه خیرات منم مړې وشي هم ړومبه ما خامې کوي خلک توای دا ناروا دي ما آو فقها ذکر کوي وقرئت ضیافه سو کوئی وقرئت عام المیت او ما عبارتونه شروع کړل چې ما عبارتونه شروع کړل وېدا میا سه ما دوی چې بچې ما خواته لګ نږدې راشه ان سمانی نو بلغتا قد احوج سمی الى ترجمانی اتیاو کالو تر رسیدلې ما وګونه می پورا کار نه کوي ترجمان ته محتاج دي لیکن دې په لراشه زه خوا درالم او ما شروع کړ او ملاوی حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام جنازې لاتلو او بیا د مړی خزه ولا ډوډای او کړه مشکات کې روایت راځي به مای چې آو دا روایت د عاصم ریکولیب روایت ده او مشکات والا چې دا روایت ذکر کړي نو هغه فداو امراته او د ای زمير د لاندې نقطه والا لیکلي امرات المیته ٹھیک ده او مشکات والوی رواه ابو داود دا روایت ابو داود ذکر کړي ابو داود چې کله دا روایت ذکر کړي یې کې ضمیر نشته هغه وایي فداو امراتون نبی علیہ السلام له دعوت ورګي او خزي ضمیر نشته هم دغه روایت او جامع المسانید د امام ابو حنیفه کې هغه کې وایي فداه رجل نبی اسلام له دعوت ورکه یو سړی مونږ چې چا په مذهب یو هغه وایي نبی علیہ السلام له دعوت ورکه یو سړی نورست رال نو هغه وایي سړی د انصارو نه مړو د قریشو د قبیلې ښځې ډوډۍ کړې وه نو بل راغې نو هغه وایي یو ښځې ډوډۍ کړې وه اتمه صدای کې مولا راغې هغه وایي د مړی ښځې ډوډۍ کړې وه وګړي دین دې سره تباه کړ چې ما دا حدیث از تفصیلا او نور حواله به پیش کړې ویمیا سه خوشحالي او زه شروع یم او دای لا جواب شو بلا ما سره جوړ شو بلا خدای څنګه یې سمنو ما سپخین باندې وې وې میا سه وې راځي چې موږ کو موږ او د سونه وکړل چې سونه تو وکړل میا سه ما تا وکړل وې فکر خو مانی کنه ټول مليان ناس ما او جی وی فقا وی چې عالم به سنت به مخ کیږي ٹھیک ده ما یار به ما ته وی چې تمن کې په سنت ډیر خپوي عالم به سنت ته تبر علی مزرا کی زغوالکما ما ورته یی ستامخ کې وز موسم کو وینا تبر مزرا کی فکر نه مانی ما چې ما نه ما زی مستامخ کې کړ مو چې وشه خلکو اجازت مليانو اغسته مام لاس مخې کې ماته یو لک صبر وکړه دا ټول رخصت کړل چې لاړل زه کینو لما او په جړا شو ما ته وی الله تعالی ډېر کول علم درکړې او ډېر خلې جا او څړا ورتیا درکړې دا خدا ډېر ظالمان دي شاه اسماعیل شهید ورته سړې دی وجلې نو دې ځای د نبی جمعات ته مخامخ دا وړو کې غونډه کور دی د دې په بیٹک کې مناظره وا دا د نذیر کاکا کور کې او همیا سے پس شیخ القرآن اصلې ګره او دزلت نه هغه ثالث مقرر کړو او هغه بیا د شیخ القرآن په حق کې فیصله کړو چې دې په حق باندې دی دا د مړی مال به خور او هغه تبا ناسو وی به دا ضیافت دی او دا ضیافت دی اس دا تما لا فابو یزیهما طعام خدا او غوختا دا کریوالاونا ګور دلته طعام غواړي او چې الله سره د منځلې आवाज کړي دای له د دیوال خېږي چې دای مې مله ډوډۍ کادر نشي ورکولې قال هذا فراق بيني وبينك وی ور دا حضرت حضر دا زائد بیلتون دے پا میان زمان میان ستا کی زر دے چی خبر بکم اتا فتا بیر دا سچتا توان لر باغی بان صبر اس وقت یو یو ویو هر چې کیشتاوان ودا د غریبانانو مزدوری به کوله په دریاب کې فارتو نو ما اراده وکړه ورته دوی ارادتو زکه ظاهری نقصان ښکاری کیشتای ما تا کړی دا او دا ادب دی نو ځان ته نسبت کړي ما اراده وکړه چې ابنا کګه مدلا دی لاره او مخکې دای نه بادشاہ چې نیوله به هر یو کیشتای په زور په زور بیګار د پارا د ټیکس د پارا نو چې ماته یې نو نه به بیګار کول شي او نه د ټیکس غستې شي وامل غلام ورجع لبو او بور اطلار د مومنان نو منګه او یریدو فخشینا منګه او یریدو اوس منګه وایو یوازې ځان یاد نه کې چې زه یریدم ځکه ایګه ظاهری فائدہ او نقصان او مرګ مو او ډاکو اجلو وغشینا نو موږ ویریدو شراب ولی دی لرا پسر کشاو پا کفر باندی فاردنا نو موږ اراده وکړه چې بدل کی ورکی دی لرا رب دی غورا دزنه د پاک والی نږدې دزنه په اعتبار د مهربانای وا مل جدار ورج دیوالو نو دا د الکانان الکان یتیمانانو په خار کی ولاندې دی خزانه دی او پلار دی نیک سړی پلار نیک سړی او خزانه د زامنو لپاره دیوال لاندې خوا چې دای واړه دي او دای برا لوی شي دیوال به جوړي خزانه براو باسي یتیم مالو هغه بچکو موسی او حضر اړند دي یتیم مال بچکی دا غي وارثان راو لګي د یتیمانو مال خوري بیا دا آیات دلیل کې پیش کړي چوبره وسیله ته دې آیات باندې پوېږي دا خو بتا رات دی چې هغه د یتیم د مال حفاظت کو کې خوري وکانا ابو ما صالح او پلار زوی نیک سړی ورا دا وګړر ستاج بدل کیو ای ابلغا شدهما چور اسای دی لرا مزوګیا د عمر تا او کی دی خزانه دواجه د مهربان تیا درب ستانه او ما دا کار مې کړې د خپل رائے نه د ټولې دنیا بادشاہ دې په ظاهري خبرو نه پويږي ويا سالون کان ذل قرنین تاسو کې استانه بار ذل قرنین کې ويا زره چوبن ولما تاسو تاسو باندې دې نه سب بیان ذل قرنین ورته دیو جنو چې دوخ کوي وي ذل قرنین د مشرق او د مغرب بادشاہ ځکه د ذل قرنین وایي منګه ځای ورکړو دلا پس مکا کې ورکړو منګه دلا دار یو شي د اسبابونه سامان فات وا سببان روان شو سره د خپل سامان تر دې پورې چې کله ورسې زائد پرې واتو جنوان دا وی مون د دیلا چې پرې واتو دا پا چینا ګرما کی وی مون د دې څخه یو قوم نو موږ حاصل کرنے نه بیا به اړو لشي دې رب د زلطانو سزا ورګي دل سزا ناشنا هر جا سو د جی ایمان را عمل او کنه ګو در رب وی بدل خستا وسنا قول له من امرنا یسرا زر دې جوای موږ زاد کار زمنا سانتیا نبیا روان شد پس اثر اسبابو تر دې چې کله ورسېد زاد خاتو زنوار تا وی موږ دې لرا چرا خط په یو قوم نو ګرځولې موږ دې لرا اخواد دینه پردا خبرام دارنګ دا وقد حتنا بما لدي خبره تاکیق سره هاته کړو موږ پاره چې د څنګه د خبردار نه بیا روان چې سره د خپل اسبابو تر دې پورې چې کله ورسېد په میاند دوه غونډو کې وی مونږه خوا د دین یو قوم لایکا دنیا کوونه کولا قریب نو دا ذل قرنین والا چې پوښیو د په خبره یا لایکا دنیا کوونه کولا قریب نو دا قوم چې پوښیو په خبره ذل قرنین او دا د یافس اولاد دی دغه برتانیا روس چین دا خلک قال ما مغنی بی ربی خیرن وی زور کرنے نا چه طاقت را گڑے مالا پدی کی زمارا غور دے مسلمان بادشاہ داسی خلق و دوی ٹیکس در کو اگوی زمان ٹیکس تاجت نیشتے د مټو امداد را سره وکړي او اوس مسلمان ته وای ټیکس ورا کې اگر ټیکس را نه کنو دې ملک ژوند نشي تیرولې فاینونی بی قوات نو امداد وکي زما په مټو باندې او با ګردو ما په میان تاسو میان دای کې باندې مضبوطه آتونی زبر الحدیدی راړی ما تا ټوټې د اوسپنو تر دې چې برابر کړی دی لرا په میان د دوه ډیر اخو کې وی بنای وی دی تا ان فخو پکې ورګي بنای وی په خوا به وته بنای وی لوارانو دکان کې بوا ته سرمنې ګډه به جوړ کړو خلوه ولا استوا نو هغه به چې اوچتو مې نو کلاو به بند به کپ کاته به زور ورکو انداز داسې به کول زمونږ اوان یو کرم دین کا کا الله دې وبخي نو اکثر مونږ بلو به کولی واړو هغه به راشي دا بنای را ته لګوي مونږ لا به مزرا کول چې مونږ به تکې ناستو ټوسا ټوسا جوړه بنای بوالا او هغه باغ ورته پکې ورکو سپوکه او یغیتا قالن بغون ویدا بنای وی دیتا تر دې پوری چې کله یو ګرځو دی لره پشان د اور ویراړی ماتا چې توی کما په دی باندې کلای سکا په توی کما نو توان باندې لري د خاتو په دی باندې او توان باندې لري دی لري سوري په دې وراخه ته هم نشي سورې به هم نشي کول لارې وته بند کړه قال هذا رحمت من ربي وذل قرنين دا میرا بانی دا طرف طرف زمانہ نو کله چې راشي وا د رب زما وګرځي دی لره ټوکړي ټوکړي او دا وا د رب زما رښتیا وترکنا بعضهم پرېښودل مونږه بعضې دی نه په دا راز کې چې چاپې به وایي په بعضو کې او پوګوالی چې په شپې لای کې فجمانام جمان جمع بکو مونږه دی لا په جمع کولو پیش بکو مونږه جانم په دا راز په کافرانو باندې په پیش کولو هغه کسان چې وې سترګې دوی په پردو کې زما د کتاب نه وکانو لا سدیون سمعا او دوی چې توان نه لار دا اورېدل د قران آیا ګمان کې یا کسان چې کفر او کفرو دي د پاسه یې کولی کا چې نیوی دای زما بندگان بغیر زمان مددگاران بندگان مددگاران نیولیو آی دې کافر وې دا هغه کسان دي چې کفر کړي پیاتونو در رب او په ملاقات د الله نو برباد شو عملونه دایو باندې درو مونږ دای لا پر ورځ قیامت کې تول ځکه عمل شته نه هغه قبول نه دی ذالک جزاهم جهنم دا سزا دی د جهنم بما کفرو سلورم په ثواب دا چې دای کفر کړي بیا ورته کفرو کفرو وایي چاته چې هغه نیکان بندیان مددګاران نیولیو نو هغه ته کافر وي بیا بیا سلور زله وته کافر وي دی وای نه نه دا کومه مینا کو واتخذوا آیاتی ورسلی حضوا نیولی دای زمایاتون و انبیاء پټو کا باندې وای پیغمبره کوي د ریاض سیايي د پارا د لیکلو د صفات او درب زما نو خلاص بشي د ریاض مخ کې دا غینا چې خلاص شي صفات درب زما ولو جنا بمثلی مددا اگر ګرال مونږه په شان دی باندې نور سیايي وای انما انا بشر مثلکم بشکا زبان دې ما تاسو غونډه کې وای کول شي ما تا انما الهکم الا واحد چې به شکا مددگار تاسو مددگار دې یکیو فمن کان یرجو لقاء ربی سوک چا کی د ساتي د ملاقات درد د فلیعمل عملا صالحا عمل دیو کی عمل لیک ولا یشرک به عبادت ربی یادا او نه دې شریکای به عبادت رب کی او تعالی را سم چونګي صورت کې رد شرکو نو احد احد بیا بیا ذکر کو یو ځل لسم آیات کې بیا دویشتم آیات کې دو ځل لسم آیات کې بیا دویشتم کې بیا شپږشتم آیات کې او خلاصه راویست له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع او خصاصت دنیا بلجوه سلاسا دا دنیا بتا نواغسته شي لکه باغ والا چې باغ واغسته شو ا دنیا وقتها قلیل د دې دنیا وخت ډیر لګ دی څنګه باران شي او شنو اخراو کیږي او چی او زری زری شي دا دنیا بلاړ شي